ولی ځکه چې علاقه د فعل متعدی نه شي نو صفت مشابه نه راځي ځکه صفت مشابه د پر مفعول نه راځي لہذا د دې وجه نه دا د فعل لازمي نه راځي د فعل متعدی نه راځي فعل متعدی هغه ته ویل کېږي چې دا نسبت ته څه ویل کوي او د دلالت چې علا من قام به الفعل بمعنى السکوت د دلالت کې په هغه چا باندې چې قائل دې تر هغه پورې د افعال په طریقې د چا سره نو دلالت کې فساد مع الوصف باندې په طریقې د چا سره ثبوت سره څنګه ثبوت سره یعنی انتقال د دې صفت موصوف نه یعنی دا چې کوم صفت باندې دلالت کوي لکه مثال په تور باندې حسن دا حسن ذات من له الحسن دی دا ځان خو په کې تاسو د حسن صفات د صفات صفات چې د ذات نه جدا کیږي او تعمل عمل فعلا دې د فعل لازمي په شان تعمل کوي فعل لازمي څه عمل کوي فاعل ته څه شوی کوي رفع ورته دیم فاعل ته رفع ورته ولکه څنګه چې د چې فاعل لپاره دا شرط اعتماد په یو دا شی او څه وکړي مبتدا ده موصوف دی ذلحاظ دی چې له موصوف دی هر په نفل او هر په دا شان ته دمم اعتماد کړی یو د اشیاء څخه خدا خبره ده چې دا یو خبره پکې نشته دا کومه خبره پکې چې د په معنا د حال او د چا سره وي کومه سایل او شاله سمانه ده چې تفصیل کې دا په څو کیسو سره استعمالي کی اصل لږ تشکو سره او په ځان دلې چې په چې ما سره لا من لا لا من قياس په دې قياس سره لکه حسن او صعب او ظريف ورته وهي تعمل دې عمل کې عمل د فعل په شان مطلقاً او په شان د دې سره چې اعتماد راغلي په یو د اشیاء مذکورو سره چې هغه مخکې شي چې کله دا مرفوع وي نو په دې کې ضمیر نه وي او چې کله منصوب او مجرور نو بیا په دې کې څه شی ویل کېږي ضمیر اوس دا دی که سره ضمیر نه پکې سره ضمیر پکې دا ترکیب قبیح دی ولې قبیح دی ځکه یو رابطه خو ضرورت ده او چې که ضمیر پکې وي پوجي په دې باندې او یو ضمیر پکې وي نو دا چې لکه افغان ده ولې ممتنع کړی دي ځکه اضافه کو فقط چې تخفیف پیدا کی او دلته الکلام هم چې شه ده موجود ده په دې الحفلو باندې اضافه مفید ته څه فائدہ نه ده ورکړي دیو چې نه دا چې شه ده دا شان ته الحسنو وجهی کې دا له کله مضاف او دا وجهی چې شه ده دا قبیله څه بدل کم اضافه چې شه نه ده فائدہ نه ده نه قبیله ومسائلها مسائل دي ثمانية عشر تلت لأن صفة دا صفة يا معرفة بالله سره يا معرفي لا الإسلام نخالي معمول يا هي واحد يا مضاف يا بالله يا مجرد عن ما بعد دا شپږ صورت معمول د هر یو د بیا مرفوع یا منصوب یا منصوب شپږ په دې کې څه وجهه وجهه وجهه حسن الوجه وجه وجهه حسن وجها وجه وجه وهي على خمسه اقسام دا په څو قسمه شو منها ممتنع بعض صورتونه په ممتنع ده لکه الحسن وجه او الحسن وجه ومختلف جو قسم په مختلف په دې چې حسن وجه دي والبواقي باقي احسن انسان في زميل واحد کور کې هو زمي په کې مستقر لکه زید حسن حسن وجهه اخلا یا وجهه اخلا نو په دې صورتونو کې لکه دا حسن هو زمي مستقر ده په فاعل کې نو وجهه په شي شي دا به قائم مقام ده